تفسیر لا ابراهیم په فهمی سو بلاره په فهم کې معذور نه یو تفسیر دی چې عربي کو لغات کې پیژني یو تفسیر دی چې راځي کو لې پیژني یو تفسیر دی چې الله یې پیژني 346 او بیا پسې د امر الذين قلوبهم بیا خوارج او پلان کې او پلان کې دا نقل کوي په دې وخت کې تاسو تمویل تفسیر رقص القسم او بیا په ستاره لري وکړ ته په حاصل کړي بیا د قال کوي من علماء فصل تعویل تعویل مستعملي کې په قران کې په دوه طریقو حقیقت الشی دا خو الله ته معلوم دی او تعویل چې ما قبل او ما بعد دلالت کوي نو دغه تفسیر او بیان نه دا کې دی شي دلته په 47 صفحه کې دوه قسمه تعویل شو دغه څه په نورو قامت نه پوهیږي په تعویل او په حقیقت سره مگر الله وقفك اگر ته چې نه علما کوي بیا په تایید معنی سره بیان او وضاحت چې د محکم سره برابر شي والراسخون في العلم په دې کې اختلاف دی سکو وقف دی په الا الله وما يعلم تاويله الا الله لکه تاویل حقیقت والی وګوي کی تاویل اکه تاویل بیان او وضاحت والی نو کې دي شي چې د محکم سره برابر شي بیا وقف په بسو بالله او دواړه ویل شي امراد دلته وای ابن عساکر انس بن مالک تاسو په خصوص عاشق لفظ دوی من صدق حدیثه چې رښتیا وایي ښا دروغجن سړی په علم کې ناراضي کوي اضافه من صدق حدیثه او بعد مرج راځي زین دا رښتیا دا څنګه چلی او واقعات هم دسی او کله چې راځي دا ورکه منظور شي او کله دې جوړي اولي په دې خبرو بحث کاولي یو نو ما وته وی چې سره درو کوي هغه ته خدای علم نور کوي غلط کارونه کوي هغه ته خدای علم نور کوي حدیث ته من عمل بما علم ورثه الله علم علم یو سړی د خپل پوهې مطابق صحیح عمل کینه الله تعالی په هغه ورکي چې د خبر نه حدیث دی هر سره چې ځان سوچو کی ځان د پاک ساتي زما په خیال باندې کې یو سړی یو هفته ځان د غلط خبر نه بند کړ دوه قبلي وای دا کار الله وکړه بس کوي بیا او په دې شرط چې خبرې سپاوي نور غلط کارونه کوي یو هفته یې سم سړی شکنه دعای قبلي او زمون خبره خدا بل شان دي کنه قسم یو شان دي او وینا بل شان دي او دروغ او غب شو بل هر څنګه ګډوډي زمو سوال څنګه قبول شي من عطف من صدق حديثه وبر في يمينه وعط بطنه وبره فذلك الراشقون او ما خو څه د سینې جز درګم خو چرته یو فیصله کوم چې الله دا کار وکړي او ډیر څه شي چې الله کړی خو په دې شرط چې یو سور دې پر لپسې الله تزاری وکړي سور دې پر لپسې الله تزاری پریات وکړي نو الله یې پوره کوي خدا شرایط پکې دي دروغ بنوي قسم بنواته د حرام او حلال خیال بساته ان شاء الله الله تعالی ډېر پیدا درکړي دا قید پکې اندره یقولون آمنا به و ایمان اول کل من عند ربنا هر یو طرف در رب زمون دی بیا اعتراض کوله متشابهات دی نازل اول سوال نازل اول نو دې حکمت په یاد تفصیل شته دغه الله رب دې تربيت کوي په دمه دمه یو چتای کنه نو یو مرتبه نه بلتا بل نه بلتا یو پکې د علماء فضل راځي چې دا عالم دی او دا نه دی عالم دا زیات عالم دی او دا کم عالم دی پویږي دی نه پویږي بل کوشش مو کې ثواب ورته ملاو شي بل هغه علوم به حاصل کی چې دا علوم په دې باندې دا علم حاصل دي هغه علوم به حاصل کی ثواب ورته حاصل کی ډیر علوم ته به حاجت پیدا شي په خبره پوښتنه ترقیبو کې ځلان نه باندې د علماو منځ کې به فرق پیدا شي او بیا به د خپل طبيعت پر لحاظ سره هغه معناګانی چې لایق وي د دغه سره هغه برو باسي وما يذكروا نصيحت نه قبلې الا اولو الباب مگر خواندان د عقل خالص نو قاعده ته یاد شو نو چې کم یو سره متشابهات مجملات مستعملی مشترکات ته په دې پوښه دا سوق دی دا د مخکینه سره دی چې کم سره محکمات استعمالي نو په دې بل شان شو اوس دلته غا حدیث نقل کړي اخرج ابن جرير عن ابن عباس ان القران على تحرف حلال وحرام لا يدر حديث جرير تفسير تفسير رسول الله ومتشابه لا يعلم الا الله سلو قسمه پسینو ګور احکام پکې وو دا راغب خبره کوي ډېر خسته مقام دی بحث ته پکې کوه نور په دې کې ډېر خبرې او خسته خسته خبرې بیا پکې دی اشعری او کتاب دی کتاب الابانه دا غیبان بحث کوي حوالی ور کوي نور خبرې چې الله د جسمیت نه د وګوال دي چې بنه چې الله جسم دی الله چې بوټي لري الله زمو استا پښن دي دا بنه کې او که چرته سرالو دا په بار کې بسوي دا د الله صفات دي الله په خبرې ده تا قال محمد حسن اخرج عنه الله اللکائی متفق بعلماء المشرق والمغرب ورې چې ایمان د الله په صفاتو کوي کوم صفات وجه شته وای او یا دشته وای او نو څنګه نو دا څنګه پکې نه وي من غیر تفصیل ولا تشبیه او بیا جو نقل کول سو په تعویلات کوي ا تعویلات هم په اسلاف کې مشته دي په اوسو کې مشته دي بیا یو دقیق العلم یو عالم تفسیر هغه په دې کې یو منځنی خبره کوي بل تعویلات کی کوا كدأب آل فرعون دا لو بس دأبهم كدأب آل فرعون عادت تبي پشان دا عادت دا فرعونيانو دي دا وسو تخویف دنیوی ورته پیش کوي چې بوخا بوخا هم دغه شي دي ښا فرعون هم د څه په نشه کې نو څه چلو شو فرعون هم دغه څه کو پر کړو نو سوسو دا ورته شي تاریخ بیان شان نزولم بیانې پیغمبر خدا بني قريظه او بنو نذير سره خبرې کوي هغه ورته وایي خپګه کې دوکه کې کمو تا د دې تجربو خلق سره جنگونه کړی په بدر کې ګزامي سره دوه معلومات ورته وشي نو الله راولي كل الذين كفروا ستغلبون کمزوري بشي وتحل الى جهنم جهنم تبلاغون شي وبئس المهاد ناکارا زید واپس دی يرون لدل بدي کافرانو هم دي ایمان دار لرا د دې غړي که د دې غړي مؤمن ای کافر کافر ای مؤمن مثلهم کې دا ضمیر دی دا په واو تراجه دی کدي کافر تراجه لیدل به د ایماندارو د کافر مثلهم د ځان د چند د ځان د چند یا د کفار د چند زموږ د کافر د کافر د چند ډیر لیدل لیدل په ته کافر ته مونږ نه یا دا بل شانتي اوس تاریخ مونږ کو سنو چل بای بدر دی صحابه کرام درې سوا جاله چې اصله پاسه او کافران چې دي نو تقریبا 1000 د 900 تر 1000 نو اعتراض کوو چې مسلمانان ای کافران د ځان د جن د ځان درې چن دا غدرې چن دین دا غدو چن نشو نو جواب مجری کړ په ما د یو سړي زر روپۍ دي سم په ما د دې سړي 300 روپۍ دي مطلب دا چې 300 را مشن ور مړیسو ځکه نه 300 هم څه ورک شي کنه کله چې دل په ایماندارو کفرنا ځان دوچ دوچ دی دوچ دی سهار خو نشته ولیکن دا بل غاوی وي چې کافر ایمان ایماندار لرا د ځان دوچ نه دوچ دی کم دی هغه نیم دی نو بیا په کوای د لیدل د انسان چاله دا خو یو عادي مسله ده په واقعاتو کې څنګه یې اپ شي وینه دا هم کېږي شي په واقعاتو کې یو شان دي ته یې بل شان دي کې الله یې د دوه شان کوي زه سترګه ګګه کی نو هغه یو شي څه ځخکاری دا یو عادي مسله دویم پرشتي په ګراغلي دي ولاړي مسلمان نه یو کافر نه چې پرشتي په ګراغلي دي دوی چن شو دوی چن نه بلګل چن شو او دا چې مطالعه کې نکړه یو زر پرشتي براشي کله وي پینځه براشي کله وي درې براشي دا په کې ویل شي بیا اعتراض کوه سورې انفال دا وړه دا وجه د ګور کم ده کوي دا ولې چې دا مسلمان ضرور شي چې علاقه شمیر خو د کافر کم دی ضرور شي لا ولې ته مسلمانانو ته کافران کم ښکار کړو چې مسلمان ضرور شي یو خبره شو او چې نږدې شون بیا ډېر دغه شي کافر ته مسلمان ډیر کار کوي چې مسلمان باندې دغه شي په الله اعتماد کوي لاول نه رسول کوي لاول نسري او داسي لاول ورته مسلمانان کم کار کړو کافر ته نو کار کوي چې دې ور منډه کافر ته منډه ول واپس لاړ شي بوزدل شي نو دې ورته ودرو نو بیا ته ډیر کار شي بند شي مسلمان اوس کافر چې مسلمان ته ګوري دا خو ډیر شي لاول نه په هیبت راغی خوب را روست چې بیا نږدې شو نو بیا ورته کم خلک چې منډه نه وایي کار مسلمان ته کافر لاونه ښکار کړو ډېر زیات چې اعتماد په الله وکړي ولې کې دې شي ډېر و یوم حنین اذا عجبتکم کثرتکم تاسو غنیو فلم تونانکم شي څه پیدا وره لاولې ته کافر مسلمان ته ښکار کړو چې دا کافر ډیر وی چې په الله دې ماتو کې چې په ځان دې ماتو کې او ستاسو برابر الله دې ماتو بیا چې نږدې کړو نو به یو تکم کار چې ښه حمله کوي اوس او دا بل راي مسلمان ته کافر ته مسلمان لاولې ته ښکار کړو کم چې تیخ ته ونه کړی او چې نږدې شنو یو ته ذکر چې بس سم حمله وکړي دا دواړه خبرې پکې راشي هر یو خبره کوا نو انفالم پکې جوړ کا دا وین جوړ کا او دا ټول خبرې شرک يرونا لذل بحر یو بل لره مثلهم د ځان د چندم ویلای شو دا غي د چن په واقعاتو کې صحابه کرام چې دي تقریبا 300 سره پاس دي وی او یو سره وخان دي او په اصول کې زر دوه سوار دی یو د مقداد بن عمر او یو د مرصد دی وسره وسره شپږ زغری دي اته تور دي اکثر پیدل دي دا څنګه غوتل دا تاسو کله قران وایم دا براسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلويختو کسانو په مقابله کې راوځي یو خلق دی قافله دا ابو سفیان بن حرب دا غي مشر دی شام غلی سودا او سره دا راوی دغه په دین اسلام چې سوي کسان سوي سي موږ خو دې سو کسان کنه او تیارې ته کسان ته یو داسې به تیارې را مونږ تکړه او هغه ټول خلک را دي مسلمان ټول چې دوی ورو مسلمان دي شي خو بس چې څوک تیار وي را مونږ تکړه دا غینه پس بیا هغه قاتل خلع چې قاتل لرا وإذا علم الله إحدى الطائفتين أن عليكم يودا لبستا في خاد ولا نو يودا لي قبضه کړل جنگ وشو کامیابی راغله بیا په کې داسې مو شولا چې دا بل ډول پسې موضوع دي چې بل څه پسې حتی عباس ته یې سیت ته خو دې خبرې نه کړو نو دوی هلو کړی دا یو هدف په پته نه بل بس ولې شي دام پکې راغلی دې به تیاری راغلی یو خدا شو دویمه خبره پکې دا هم یاد لره چې داغه نه پس په سورې توبه کې وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه په دې وخت کې د خرق عادت په شکل تاسو تعاون شو د خرق عادت د اسبابونو بالا تر کار شو نو آینده به ګوره د اسبابونو بالا تر کار نه کوي د اسباب ماته کې بکار کوي واسباب به تیار وي خپل طاقت مو برابر وي و اعدو له مصلحت من قوه او من ذبات دا ټول خبرې په خیال کې ساتي وانما راهم الله بنا ما نور ذکر ليهابوهم ويجبنوا قتالهم دا یو قسم تایید شو بعد ان قلهم په اول کې ليشتروا ولا يرهبوا لا اول ته کافر لخ کار کړو چې ضرور شي ابي او ته دیخ کار کړو لا اول کم کړو چې ضرور او رسو بیا دې دام پکې ویل شي او دا د الله کار فرشتي پکې دنه کو او الله يؤيد بنصره مضبوطه په خپل مدد باندې مې یشا پیش کې په دې مذکور کې لعبرتن نصيحت ته اچھا لپاره لپاره د خوندن د بصیرت د شاپوه سرو سپین اسونه مسوم سریدون کی سر ته پرې خودلی شوی یا نخدار کړی شوی والانعام چارپایان والحرس فصل دا سامان د دنیا د زوی نه فاعل څوک دی الله دا معنی الله را کړی زوی را خالق دی که شیطان ته وسوسه کړی دا شیطان مې نشي شیطان وسوسه کوي نو خاصه کوي هغه ته مې نشي یو کې خالق شو په بل کې موسوس شو شهوات خواهش ته وي او دا خزي او سړي دا خواهشات نه دي معنا مسترین نه بلکې مشهيات دي خواهش پدی پورن خطه دي خواهش پدی پورن خطه دي نو څنګه نه نساء البینین پېږي دا حال دي کائلا من الشهوات کائلا من النساء دا خلق شهوات نه دي دا پکې عربی کې موږ حمل د مستر مبالغه عین خواهش ته دومره مشیات دي ته وې دا خواهش خواهش دي خواهش خواهش دي او بیا خدي مقدمه کړی لعراقتهن في مانشته خواهش په دې پورې زیات تعلق ساتي کوئی حبایل الشیطان د شیطان دانونه دادي او نقل شوی دي یا زامن کله کدا دی بخزو نه پیدا کیږي دا غي پوهه مانی حدیث کې الولد مبخله مجبنه اولاد سره بخیل کوي او سره بوزدل کوي یو ځل نبی سم په منبر ولار دی حسن حسین دوه روان دي په لار دي او په کډیس کې غړي کنه ورسي کې اخبار را منډه کې منبر نه اجو څه کوي یو بل طرف صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه امتحان دی رب چی امتحان دی دې پوښ او بیا پس ابن کثیر لوله ګوره اولاد دو قسمه دي او خزم دو قسمه دي دغه د څه ونوي خدا پک ابن کثیر ته چې دام یا درابله په هلو درام یا نشيخه ما ترکت بعدي فتنه اذر من رجال من النساء بالصحيح فأما إذا كان قسم العفاق وأدولكم چې په حرامو نه بچ شم وقتل الأولاد حديث كرازي يا ماشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وادوكي طين أحسن الفرج وغض البصر ومن سي فعليه بالصوم فإن يصوم له وجا دامیا دا او بیا حدیث پیش کی الدنیا متاع دنیا ګره سامان دی وخير متاع المرأه خ سامان د په دنیا پکور کې د ټولنا خسته کور مې دی خسته بغل مې دا موټر مې دا او ما خزه نشین سو سره خپل دا پکې دي ولې کما خذ ان نظر الیها سرت چې ورته وګوري ان خوشاله کی وان امرها طاعته وان غاب عنه حفظته في نفسي بل حدیث وایا خذ الی نساء خدمات خسته کړی شي دی او تی خوشبوئی بل حدیث کې وحب البنين زامن دي نو دا کله دې په زامن مې دي او ډېر غټ سړی مګا شپګا تاو لسل زامن دي وتارکان يكون تکثیر نسل چې رسم ډیر شي او د امت محمد سلام ډیر زیات شي د الله بندگی او شنیت کوه تزوج الودود ولو هغه ودونه کوي چې خاور سره محبت لري بشیر او فإني مكاسب كل امم وحب المال كذلك ولې زما پر زین تاسو زما پر زین کې سبل سپیکر تاسو پر زین کې بل سپیکر دې دنیا کې داسې دي خلک دنیا کښې نه بچي دنیا کښې نه دنیا کښې نه کومه ګرځوي بچي ګرځوي ګرځوي ګرځوي او دوته لمن نور خپل راکاږي احاديث مطالعه کا ټول مطالعه کا وحب الدنيا هم ذکر كذلك تكون الفخر والخيلاء والتكبر مشکات دی ویلې دی کني ویل کتاب العلم راوړا اول حدیث او دویم حدیث دی ویلې ابو عبد الله بن مسعود لا حد الا في اثنين رجل اعطاه الله اعطاه الله حكم لقد اعطاه الله الحكمه ويغني بها ويعلمها دویم نمبر دی اعطاه الله مال فسلته على هلكته في الحق مال لور کې په هستو مقامات کې صرف کړي عثمان په شان کې مال دی د عبدالرحمن په شان کې مال دی د ابو طلحه په شان کې مال دی د ابو الدحداء په شان کې مال دی ورکه ورکه پوښتنه دا چې بنوي چې دنیا کې گزاره کا چې حب الدنیا دی حب الدنیا دی ته وایي حب پیژنې دلته د مانځه ټیم دی او دلته پلان کې کار دی موږ کوم کړه لا پلان کې کار وو موږ پاتې شته خیر دی دا روزه پرې دا دا کار کوه خو دغه ته وایي چې دا سړی د دنیا دا کارونه غوړه کړی په دین باندې دې ته حب ویل شي دې ته حب نشي ویلې چې دنیا نعم المال الصالح للرجل الصالح بخاری خذ مال حلال تخسري مال خدا خسره په ګران دی کنه اصل کې خبر په خسري کې نعم المال الصالح للرجل الصالح دوار پهلو یاد راوها یو پهلو من چرته ورنشي قصه به خراب شي بیا قینتوار څه ته ویل شي ډیر غټ مال المال الجزيل زره شرپای په دې پوه دوله سو شرپای سلوی زره شرپای شپې ته زره شرپای او یا زره شرپای او دسی په ځا زم زم زم بیا یم ابو سعید خدری د غوایو سرمن د سرو ډکه لیکن د عربو عادت دا دی چې مجازا هم کوي قائم پورې نه خو کل قائم دی دومره مبالغه په فرض کم چې گویا کې په د پورې مصدر قائم شوی دی ذلا ذلیلا نسیا منسیا حجرا محجورا داهتا دهیا لیل الیلو شعر شاعر جد جده دا ټول خبر پس کې دي د مجازات وي گویا چې په د پورې مستقین قائم نه وي مبالغه تن دا خبره کوم په دې پوښي قناتی ډیر مال په پورې په مالو پورې مالو ختی دي کله په مالو پورې دا پکې یو مجاش ډیر مال مبالغه قناتی سړي سره اوس په والخيل مخکلاسا ډیر مالو کې خدمت نه کا نو تاسو نه پکې نه نشه د پر غړي شي د هر چا خپل خپل مزاج دی ول هر څو زمیدار ته اوس کونه فصل کنه خسته جوار مشي غنم مشي ډېر فصل مشي دی ذالک دا مذکور سامان د دنیا دی والله عنده حسن مآب الله تر خدای دا واپسې دی قل ورته وای او نبئکم آیات خبرکم بخیر من ذالکم خدای دام خدي او د دین اخو چا د پاره دي للذین اتقوا هغه څنګه الله یې او کم ځای کې دي عند ربهم پر درب دی د نس زمانه مکان نه چې الله په یو ځای کې دی او دا الله څنګه الله دروم دی نو دا اشیاء درن دي دا او چتواله عندیت په اعتبار د مرتبه په دې پويږي عند ربهم دی اصلي جنات الباغونه دي داسې باغونه چې چلیږي لاندې داغې نه ولې همیشه پکې اوسېږي یو دن نشي خالد فيها دی پکې وي للذین ثبت للذین او دا په متعلق صدا حال شو په حال د کوم دی وبېشي وازواج مطهره او داسې بیا دي چې پاکي کړی شي مطهر صيغه مفعول ده چا پاکي دي الله نو فاعل الله شنو بخود پاکي دي ده حق قسم غندګو خلقا وخلقا پران کې خستوي په خوې کې خستوي دوشوي ورزوان من الله دا ټول نوچه مرتبه د الله تر نازل شوه حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت شي کله جنتیان ته وینا وکړي هغه شي تاسو د پاره د الله سره یو شی دی چې هغه حاصل کړي یا الله سدي کم شی موږ سره نشته نو ورڅ ورستل نو الله تعالی نوازو شي چې زما رضا بوي ټول عمر خفغان به زما هیڅ شری نه وي پوه شو کنه زه دې نه زیاته خوشاله خبره په دې مخ کې خدای کنه دا بنگله بزی دا مکان بزی دا باغ بزی احتمالات شته نو چې ورته وای الله به خوشاله وي او خپکیږي بدرنه هیڅ شي نه نو دې دې چرته خپشي د دې نه زیات شي بل اړ شي او دا به کوم ځای من الله والله وسيل بالعباد الله پاک لیدونکي دی په بندګانو باندې نو دا یو ته ویل دا سوق دي هم الذين دسم ویل شي او دا منسوب کولم شي مجبور کولم شي اعن الذين امدح الذين دسم ویل شي مجبور شو ځکه چې مخکې خو مرفوع الذين يقولون الصابرین اج صبر کون کی دی برداشت کون کی دی ځان د ګناهون د بندون کی دی صبر په طاعت په الله کوي صبر د محارمونو کوي والصادقین فویان خل خبر کی دی شین دی ظاهر او پټ والقانتین او تابعداری کون کی د الله احکام مون کی دی پر لپسې والمنفقین مال خرج کون کی دی د الله پر رضا کې والمستغفرين بالاسحار او سوال غوښتون کې دي بخښونی په سر باندې سر باندې کې اسحار د سحر د ملا سحر زموږ په جواب کې څه وایي چې نو راوخی دي نو مخ کې سحر وایي او په عربی کې سحر څه وایي د سبا د غتو نه مخ کې دي ته شربان وته مو وایو حدیث کې راځي الله پاک دې اسمان ترش څنګه بس څنګه بنور نه او پرسته هي سکه ميدوني فاستجيب له سوق ما نغاري چې قبول کوم ما يسؤلي فوتيه سوق سوال کې ولا ورکم ما يستغفرني فاغفر له بخش غواړي چې بخش وکم فلا يزال كذلك حتى يسفج سبا چوخي پس خبر خلاص شي ول حدیث پیش کړي ابن جرير احمد سيد جريري داوود عليه السلام ته جبريل يا جبريل كم اصفه ولا یا غیودا نه پوهېږم خدا سحر کې د عصر خوځيږي نو معلومیږي چې په دې وخت کې الله خوشاله کیږي ډیر زیات نو دې وخت کې ډیر وخت شهد الله د توحید مسله التلا الله لا اله الا هو بیا توحید شهد الله بیا به توحید بیا څلور دې نشپد دې په دې کې توحید راځي پاک څلور په دې کې شپد شي شهد الله گواه دی الله او دا الله گواهی ګوره کله نقلن وی کو قران راولې کو وحی وشو گواهی وکړه کله شهادت وانا عقل دلائل قائم شو دا نور چا پیدا کړی اسمان چا پیدا اسمان کې چا پیدا کړی نو دلائل عقلیه قائم کړي نو بین الله توحیده بالدلائل العقلیه والنقلیه الله گواهه ادا الله گواهی عقلا هم کې شي نقلا هم کې شي او په دې شهاده کې استعاری دي شهاده چې رسول قریب په مخ کې اشهد دا معنا خو نه معنا واضح کړی ان الله سبحانه دل على وحدانيته بل وسائر كما ياتي په الخاص الله پاک په دلایل سره واضح کړی دا رنګ جواب الله مو دا روح المانی مې الله شاهد کړی وضاحت کړی والملائکه تو فرشتي هم گواهی دا خو قولا دی د الله وینا باندې دی هم شهادت کوي او العلمي خواندان د علم هم گواهی ابن کثیر فيه خصوصیت عظیمه لاهل العلم ها لو یا مرتبه د الله وې زم گوایم فرشتي هم گواهی او علم والا هم گواهی نو علم والای د ځان سره نږدې کړو په خبره پوه شو نو دا داغي د پر لو یا مرتبه شولا خصوصیت عظیمه للعلماء په هذا المقام نو اهل علم د الله سره په دې مسله کې متفق دي گواہی کوي چې الله سویلی قائما بالقسط په داسې حالت کې چې الله ثابت دی د انصاف سره مقیما بالعدل او شهدا سره د لغین حال له حال صوت ویل شي لازمه لازمه چې الله گواہی کوي په دې وخت کې انصاف به یو کله باندې نه حال منتقله نه طالبانو خبرو کوم چې کله به یو کله باندې همیشه د فارغ او لا اله الا هو بار بار نشي حقدار د عبادت سوا د الله نه تاکید هو العزيز الحكيم الله هو خاوند حکمت په دې وخت مولانا شبیر احمد بن وایي الله انصاف کوي فرض کا غلطی د آدم نو څوک معافم شو خو چې وښو نو هر څنګه جهنم ته لاړ شو ابراهيم سم څنګه څو دا څه کې دی وړي وي دا انصاف دی غلطي به یو څه کوي او تاوان به بل نخلي قائما بالقسط هر مفسر د خپل خپل زماني خیال ساتي کنه چا چې د زمانه خوارج چا په خوارج را ټوکړو چا په شیعاګانو شیعاګانو ته منډه کړه چا په زمانه کې میزان پیدا شو چې میزان په څیر باندې کړل نو هر سره په خپل خپل خبرې ګوره ټول په قران کې شته دي چې نشي یو پکې شته بل پکې شي او لا اله الا الله العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام دین مرضیه پنځ الله باندې کم یو دی دین پنځ الله اسلام دی اسلام په عربی کې ځان سوارل ته ویل شي نو چې الله تعالی اوس پاره دې ته ویل شي او سپاره سمانه د الله څه حکم چې راځي نو زه منه ان الدين عند الله الاسلام او په اسلام کې عقیده شته په اسلام کې عمل شته په اسلام کې اخلاق شته په اسلام کې معاملات شته ګوره کله چې احادیث لولي د بخاری او حدیث لولي د جبرئیل د میکائیل په مساله د جبرئیل علی السلام چې راغلی اسلام دی ته وي دا د لغت سره تعلق سره او چې کله سلوي دواړه یو دي چې عقاید دي وهما واحد وهما اسلام و ایمان دواړه یو دي دا په کې وایي ترجمه یو نه لګوري مفهوم یو نه دی خو متلازم دي لکه تاسو چې توای زاهد او کاتب یو دي زاهد چاته وي بني ادم نو کاتب چاته وي بني ادم سوچ خاين او سوچ لیکل په چا کې صلاحیت وي دا یو دي چې خندان او کاتب کتاب لیکل دي په دنیا کې دوه ورته ماته وایي د قصر زاهد او کاتب نه دي یعنی په دې کې صلاحیت د کتاب نشي په دې کې صلاحیت د کتاب نشي کیږي دواړه یو شي متلازم په خارج کې به یو بل نظام نه کوي نه چې دا سره مسلمان دی مؤمن نه مؤمن دی مسلم نه دی او لغت کې په فرق یو داخلي سره خطر سره یو دی قول سره او بهر تخفیف لري امام بخاری رحم الله خبرکم دا غزان څخه خبرې کوي هغه دا اقراب الایمان راوړو نو وای که د لغت خبرې کې خو په منځ کې فرق شته که اسلام په حقیقت کې والي نه د ایمان نه بهر نه دی بلکې دا یو چته ان الدین عند الله الاسلام اکه لغت لري قال في العرب آمنا بهذه الايمان قل لم تؤمنوا ایمان در پکې کم دی ولكن قول اسلم ناس خبرې معنی ولا ما يدخل ایمان او چې په حقیقت کې شي یعنی هغه ایمان اسلام راځي په حقیقت کې غیر اسلام ویل شي ان الدین عند الله الاسلام دوالو لحاظ بساتی د لغت خبر یو شان دي او په اصطلاح کې بدانه چې لکه دا یو دی او دا بل نه دا سره مسلمان دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن دی مسلمان دواړه یو شی دي د یو بل نه ځان نه کوي نو ان الدين عند الاسلام ومختلف الذي اختلاف نه کسان چې ورکه شوی کتاب مگر پس ته چې غیر علم دا يهوديان چې وګړي يهوديان او بل څه بس دا خو دې وستو کړی دي علم متراغله دي بغيان بينهم د وجد بدمعشي او د سرکشي په منځ طيب اسلمو ان راوي لفظي ترجمه ته اسلام راوي او دا استفهام د پاره نه اسلام راوي فإن اسلمو په دې ته اسلام ولا جامو دا وان تولوا كما في الاسلام هو فانما عليك البلاء فطاق رسول لي الله بصير بالعباد ان الذي يقول بآيات الله کم کسان چې انکار کوي د الله د احکام ويقتل النبيين وجه پیغمبران بغیر حق اول یا کسان چې وینا کوي ته خلکو ته په انصاف باندې نو خبره کا په عذاب درناک اوس راځه کافر کیږي په احکام د الله پیغمبران وجني دا بل مسله شو پیغمبران چا وجل دی ویاو دل ترازی حدیث پیش کړي کوم یو سره عذاب سختي یو سره قتل نبی یو سره چې انا بالمعروف کې نه منکر او دی قتل کې د بنی اسرائیل درې سال وخت پیغمبران وجل په ول دورت کې په سات کې پورته شي او سل او یا کسان د بوغاد سره هغه یې وجل دا پای کې بعض کسان لږه امبارات نشي وجلې دا قران کې صفال پاز دی او قتل اسحاق ورو ته ویل شي دا خبره په غلطي ښه البت الله عز پیغمبرانو مدد کوما یو جواب مخکې کړو د رسول انت رسول ان ننصر رسولنا دا هم دی دویم انت مدد بالدلائل دی دریم د انجام په لحاظ سره انجام بیا د هغه په لاس کې دی او دا بغیر الحق دې پکې مخکې ویلو پیغمبران پیغمبران په هغه څه وچل شي هغه خلا مطلب نعوذ بالله کافر شي نه کافر کی وینا بطریو کی نه کوي وینا سره وجل په ناقل دا څنګه د دې په عقیده کې دی هم وایي چې په عقیده په نفس الامر کې ظاهر وایي دا چې له اوکړه دا چې له کو په پټ سوچوږي سې کوي هیڅ نشته فبشرهم خوشاله کا لفظ غیر مدرسی خوشاله کا نو چې عربي ورته خو ډیر خلک چې نزګ یل کا دا څنګه خبره کوي خوشاله کا خپای نو موږ ته تحکم ویخه مختصر متول شیخ تحکم خان د پورته سو خوري چې شو سره یې ډیر سخی دی نو ډیر سخی دی نو ډیر سخی دی شو سره دې شته یو ډیر بوزری ډیر نفس سره دی نو ډیر نفس سره دی قمقل یا ډیر خيار دی ډیر خيار دی ډیر خيار دی دې تسوي تحکم یو ضد په د بل ضد باندې ودروا دې تسوي تحکم پوه شو کنه دا کسان حبط اعمالهم زائد اعمال لري په دنیا کې هم قدر به نه کی اخرت کې بدل نشتی وما لهم من ناسین لري لپاره مددګاران نشته دي بیا اعتراض کوا یو خو بوي دو خو بوي خو ناصرین صيغه د جمع ده ګڼ به نه وي اعتراض داش کوي نو جواب دا دی چې ګاډي نشته او یو هم نشته خو خلک ګڼلې نو دا هر یو د پاره یو حساب وا سو شو د دم نشتی د دم نشتی او د دم نشتی څه د جوړ شو جماعت او ما لهم من ناصرین خبر پوه شو الم تر الذین استفهام د تعجب دی تعجب دی ناشنا غوند ور نګوري هغه کسان ته او تو رسیم کتابه چې ورکه شیخ ته صحیح سره کتاب صحیح ده چې یو نه د پیغمبر سره برابر شي یدعون الى کتاب الله دعوت ورشي چې دا الله کتاب راول نه تورات راول يهودي ته نصراني ته انجيل راول کنه پلان کې راول کنه سوګل ته وی دا پکې د زنا بحث شوی چې تبت فعلی شوی دا نو دی او پوخا پوخا چې کله حدیث وای دی بس کول حکومت تلاش نو چې لاس شو لاول خو بدیا کار کوي چې معتبرات بس کول باغی به احکام شرعي نافذ کول او بغیر معتبرات به نافذ کول نو چرته پکې واقعا وشوله نو بیا یې چې لکه پیغمبر پس بولو دې په اثر دین باندې د دې دین آسان دی چې ورشو کې دې چې هغه په دې بس چې کله حدیث وایي دی بوله مخ تور کو په خره به سور کړو خر وخړې او یو بل ته به شاکړه یو به دی خو کتل بل ودی خو او ګرځیدا به مخ یې وکړو او داسې په دې کوڅو ګرځو دا د عادت په دوی دی و نو بیا یې راشي یا لکه تورات راوړي نو تورات راوړم په کې یو سړي راشي عبد الله بن سراوته ورته کنه یو ګوره کنه یو دې خپش ليحكمهم چې فیصلو کی دا کتاب د دې په منځ کې ثم يتولى بیا واپس کیږي او فريق د دینه دا څومره پار تراخي ته روپتي ډیر بعید خبر ده چې تحدید کتاب سره ونشي دې واپس شي وهم معرضون حالت مخ اړول کی بیا اعتراض کوا یتولا مخوار بیا څنګه مخړی مخوار بیا مخکې ما وی دا جمله فعلیه شو اوس یو اړو دا جمله اعتراض عادت د دې دا دا یو مسله همیشه د پردا کار کوي وهم معرضون ذالک بانهم دا ولا کار کوي قالوا انتم سمناو انت ورس الا يوم معدوده مگر سورة دي دشمير مگر سورة دي دشمير نو سبقی استفهام دی تعلیم سبقی په کوم ځای کې مانو کې راغون کو لیومین په ورځ کې لا ربی چې پات شک دراتلو نشته او په کل نفس پورا ورکه شهر نفس تا هم لازم په دې باندې بزیاتې نشي بیا د توحید دعوه کو قل اللهم دلته نقل کوي ابن عباس انس بن مالک چرکه چې سم فتح کړ مکه امت سره وعده کوي چې ایران به مستاسو شي رومیان به سم یاوي قال وی هاي هات هاي هات اې محمد ملک فارس او الروم کم ذي هم عز وامنا من ذلك الم يحكم محمدا مكه مكه والمدينه حتى يتم في ذلك الله راولي دا سرور مرضی او بلا وقع خندق کانو د مدینه منوره چا پیرا پینځم دې کسلورم کال دې خندق کني کندا یو کال په کرا کار شو دې کلک غټ ته پیغمبر خدا ته ویل چې یا رسول الله تاسو راځي دا کان دې چلو کو لار بدل کړو دا نه کنو بل یو کانو او د کنو معنا کو تمام خندق دا ځان له بحث دشمن دې لس لکا لس زر مسلمانان درې زر سلمان فارسی ته سید زمون د وطن عادت دار چې دشمن زیات دي امون کم من خپل کل نه چا پیرا کند جوړو موږ ته په خپل جبه کای هم وایو غټ کند سوال دا قلمونو کنه دي دیر کې دا علم چا کړی دی کوي دا کند راخ کړو چې دشمن په حمله دي شي کولی یو پل به راخ کړو پاره بتلا ته دا ته خو نه کنه هغه وخت من جری کو سره بوتلو دا کار تقسیم یو چې علاقه دوه دوه لګا به تاسو کوی دوه به تاسو کوی دا طرف کنه دا کار راخ کار اوس لار بدلو کو دا وکړه پیغمبر خدای راغی نو خپل کرا واخلصو نو بستر پټ شو وی الله اکبر د صنعا بنلی نیولې دي بیا په خبره پوری د مدائن سپین سپین بنگلی ویلی دی بیا وایا د قسطنطنیه بنگلی ویلی دی دا به ان شاء الله زمو امت فتح کوي ناطق ګوره په کلی کې یریږي اته هغه وطن فتح کوي دې پوښتنه بصریان وی اللهم دا یا چې کومه دا دغه په عوض کې نیم راغلی دی اللهم یا نو اللهم ما دی دا یا یا الله او کوپیان وی نا یا الله امي بخير قسم دخوک دا ځان وحش یا الله او بیا مالک الملک اختیار مند د حکومت دا بیا مناداش فلا تو الملک من تشا ورکی حکومت چا تشتا اراده وش وتنزل الملک من من تشا یو بل خبر کوما طالبان لپاره کوم یو تمشت وی یو تا رضا وی مشیت او رزق په دنیا کې چې سکیږي که خری که بد دي دا ټول د الله پر اراده دي رضا نه کوي ولا يرضى لعباده الكفر په بدو الله خوشاله دی رضا نشته او اراده ټول ده تؤتي الملك من تشاء فرعون له حکومت ولکه کړي موږ ورکه نه ورکاو کنه تاکه دې وسه حکمت اراده عامه ده او مشیت او اراده یو شی دی او رضا خاص ده رضا متعلق ده په خو پوری اراده متعلقه ده په دوړو پوری سپور شوي معتزله وای اراده ده الله هم په خو پوری ده مشیت هم په خو پوری ده رضا هم په خو سپوه شوي په خبر لاو هدای شو رضا څه ته ویل شي د الله اراده او خلی په شي پوری او میا محبت او سره هم رغبت پکې هم نه غته سوې رضا لکه تاسو زمونږه یو شی خوخ نه خو مجبورې سره کوم اراده هم کړی دا چې دا نن سبا د روزي به سمو کې خیر او ګرمي لکه یخني غړي سم وي نه اراده هم کړی دا او زه خو نه یې دا نه رضا خو پکې نه خو خو پکې نه چې باسي می څه خو نه کارګه لا یو خوري اراده خو کړی خو خو نه کنه ډېری مسلې شته دا خدمات استوي دي چې کله عقاید وای نو اراده الله عامه ده او رضا یې خاصه ده ټول رضا شو اوس بیا له بل غړ شو خبره پوه شوې نو دا مسلې به یاد لرې دا ځلې چرته بیا دوکه شي بعضې کسان وایي دي غلط دا سره به د الله کوی دا زموږ سر نه دا به خوښ وي ځکه چې حکومت یې ورکړی او پلان کې خو ځکه چې دا خبرې به نه کې خوښ ځان نه شي دی کله یو ټول کاټره خو حکومت یې نه ورکړي اراده عامه ده او رضا خاصه ده زما په دې کې ډېری خبرې خو زه ویم هم نو او تاسو په کوم چې نور په پوه شي چې په دنیا کې دا شي کیږي او بیا به شرقایت بیا شروع کړو شرقایت کې راځي استاد ابو اسحاق اسپراینی راغی قاضی عبد الجبار صاحب ناشته د صاحب نه عباد وزیر صاحب سره شارع کارش نیو بل سره خبرې کوي وای سبحانا ملتو ته وای سبحان من تنزه الفحشاء تخير لتخير سبحان من تنزه هغه الله در پاکی دا چې د غندو خبر منزه دی اوس مطلب په خره الفاظ خري او مطلب سره ان د غلط خبر ارادي الله نه کوي استاد ته وای سبحان من لا يدي في ملك الا ما شاء الله در پاکی دا د حکومت کې اق کیږي چې الله اراده لري تاسو څه دی وړي جوابونه مو شو خو سوالونه مو شو ګوره یو معتزله بل سنی دی ایت یاد او جواب مو شو په دې طریقو شو چې ما او تاسو په وړو شو خو جواب سوال شو دا ګوره د بولیان خبرې ښه د جار الله د مخشری په باره کې ملتي په بیان ول جار الله چې کوم دی ناس ته د شرقایت مصنف چې کوم دی عقایب نسفی مصنف وو حافظ عمر دروازه وته واله یا الله ته انسرف انسرف واپس یو ته ان عمر لا انسرف عمر کله واپس کیږي دغه تاسو دې شو اوس پکې نور خبره کوه انسرف منسرف شا یو ته عمر کو منسرف نه دي چې عالمیت ته بل پکې عدل ان عمر لا انسرف پوښوي او ته اذا ذکر سره په چا आवाज په څوک نه کې نږدې کنه اذا ذکر چې منکر شي مسر پر شي چا له ته یې په سي په دې په وې دا په ان اول عین سره بیا په کې مرسته عمرو بن عبید دی یو معتزلی عالم دی دیم نمبر واصل پسې نو سوای چې چا ملزم کړي کنه یو سړي ملزم کړي مجوسی کشته ته ختم ما ورته وی مجوسی مسلمان شای الله به اراده نه کوي ما ورته وی چې الله خو دا کوي خو شیطان دی وته نه پری دی نو ته په انی مع الشریک اغلب ازدار چا مرګ ما شه الله شریک یو په الله وګوري نو غلا شو دا ورته شي کولی سو به ما الله یې څو تاسو بل څه کیدا چې څو کیدا الله دې راځي نه بار کې څه کوي وړي وایي سم په خبر پوه شو هر قاتل له حکومت ور کوي هر بدمعاش له ور کوي و الله ته خوشاله ما دې خوشاله ونه اراده کړې دا او خوشالتیا پکې نشته دي یو نه اخلي بل ته او دلته پکې پټ پټ خبرې نور مې یادې ته اوس پورې په دنیا کې پیغمبري پچا کې او بن اسرائیل کې حکومتونه د چاو بن اسرائیل لعنت بن اسرائیل ته منتقل شو نو ورکړې چار استاره شو څه پورې اخلي کې چار استاره شي بدلې ورکړي بيدک الخير فقط تاثر خدي يد لاس توي دا الله پاک شي متشابهات شو نو مطلب شو دی وسوي الخير بيدک اصل ته ورځي الخير بيدک نو تقدیم شو چې خالص خير او شر پرې خو دو ځکه یو خدای دی وجنه د ادب تقاضا ده او دویمه خبره پکې دا ده چې خبره په خیر کې ده او تقدیم الخبر تقصیر به لکلتی لا یقتل حکم هغه حق نه مانی به قدرت کا و انما قص الخير بذكر تعلیما لمراعاه الادب لکه چې مکه دا توای زوم ستاده نو ته زوم ستاده یو خیر نه ابل شر نه خو تخصیص ولیکو ادبا چې کله قائد وای نو بیا یادوخه ټول دنیا څخه پیدا کوي الله خاصی نشه به چې ماشاء الله هر څه الله دې کوله وایا او ادب اگر چې خبره ټیک خو ادب نه خلاف ده ادب نه خلاف ده خبرو سره ادب کنه دې وخت به داسې نه وي کلیه وایا جزئیه باندې وایا چې تاسو امنت بالله دی والقدر خیره وشره من الله تعالی اندازه د خو اندازه د بدو ټول د چانه ده د الله انت ما بس تقسب وای جو کړی چا دی نه جو کړی چا دی اصل خو چې کله د ادب خبره شي مرسته سو دی فإن مدولي إلا رب العالمين الذي خلقني بوهدين ادب دې شو د قصې په هر ځای کې به د ادب خبره کې د دې بي ادبي خبرې باندې کې د خبر هم انداز بي خبره هو ټیک وي وای به په دې انداز د الله عزت او قدر په کار کې بي ادبي ته باندې و بي دې کړو انك على كل شيء قدير تپاس طاقت دونکي ټول جل له دلایل دلکه شپه پورس کې وتولج النهار او ځنه کې ورځ پښ پکې کله ورځ لاندې وي او کله شپه وګورئ یو نه خپه کېدا نه نو چې وتوي د انور په کم ځای نو هغه دې کې نه ګورئ خط استوا چې وتوي پای کې ورځ په برابر وي دا په اکثر ممالکو کې دا دریا دنیا نه کنه دی په خاري خبره کو زما په علم کوس نه خبره خو نشته دي زری خبره دنیا چې دا ټوله ګول شو غونډه کور شو نو مې هیڅ دریا شو نه مې سوچ وشو په دې نیمه مچوبه کې بیا دریا بوله دي په دې کې ربع مسکونه سرور مې سره اوسېدو قابلیت ربع مسکون یو دار مول ویل شي یو دار الارض دی غیر نه نه تر خو باسه دار الارض دا هغه نو باسه دار الماء دا کخ په کرا ولا دایری په هغه ځای کې خو برابرتیا وي لکه سړي نکاون کا چوته وي لیکن دی خو کله ورځ لنده کله شپه لنده کله یو ته کله بل د نکې شپې دره په ورځ کې ورځ د نکې په شپه کې او عجم او عرب فرق دی اغي عجم لګي ورځ مخ کې کوي نن د څورز دا نن پلان کوي نن یو لسم تاریخ شپې له یو لسم تاریخ وترزق من تشاء او روزي ورکه چاته اجازه شي بلا حساب دلته اوس خبره کوي چې کوم خلک په عموم بجاز باندې قائل دي ان یو لفظ ترجمه وکړه معنی مجازي او غنه کا نطفه پکې دنه کا حیوان پکې دنه کا حیوان د نطفه نو باسه نطفه د حیوان نو باسه کجوري ونی د ډوکی او باسه او ډوکی د کجورو نو باسه پاک شه د ګندن او باسه او ګنده د پاک نو باسه عالم د جاهل نو باسه او جاهل د عالم نو باسه او خيار د قمقل نو پیدا کا او قمقل د خيار نو پیدا کا دا ټول خبرې پکې خدا لازم انده چې ټول عمر براسي یو زمانه بشنو کی ابتدا بولي وترزق من تشاء روزي ورکه چاته د الله رشي بي اندازي به اندازې نو پټه پټه خبره وشو بني اسرائيل حکومت لاړ شو بني اسماعیل ته منتقل شو اوس د دې نه پس هر کله الله طاقت لري نو اوس تا ته وایي د امریکای سره تعلقات مسره ولما بین سبحانه چې حکومت زما قبضه کړي او زما طاقت دی لا ينبغي ان يولوا اعداء الله لقرابه او صداقه جاهليه او نحوها والا يستثنوا بهم لان تعالى هو المعز دا غیره مدد موائی اللہ موعز و قادر مطلق دے دا رشتو دا پیسو لحاظ مساتی ندی نسی ایماندار کافران دوستانو په خبره پوښي من دوني سوا د ایماندارو او مې يفعل ذلك چې دا کار وکړو فلس من الله شيء دې نه د الله د دین نه پسکه مطلب دا دی کفار خیال مساتا بل ينبغي يراء ما هم عليه الان دلته پکې راځي يهوديانو بلګېده انصار سره تعلقات ساتل انصار سره محبت ساتل د دین نبی اړه ول الله ورته سوي په پوسي دا محبت نشتوا دوستانه وا وهم الموالات على ما يعم استاذ بالغزو په جهاد مذهب زموږ دی چې کافر سره په جهاد شامل شي نو مل سور کېول شي او بیا پکې به هسته چې استعانت پکې لري شي په دې شرط باندې چې حاجت وي او اعتماد وي چې زمانه بدین ګډوډ نشي ځان بس پکای او ته نه ګوره ځان به تاسو پکای نه موږ مدد غواړو کافر نه په دې طریقه باندې دې کې اختلاف دي کافر نه مدد خپل فلسطین مشرکین په کوم شته او دا چې پیغمبر خدا کړي یو ځان خپل دې کې علما مختلف ځان بنس پکې او کچې نه کوي اسو کې دا کار وکړي په اسم الله نشه نه د الله دین سو الا ان تتقوا منهم تقاه مگر که یریږي د دینا یریدل په دې وخت ابن کثیر وایا ابو الدرداء مولا په ظاهر کې وته خاندو په ځل کې وته خیری او کنزل کو خان په خلی ورته وایو چې دوست می او ځنه پکې په ځل کې ګورې مين نه زور راغه زور نه اقرار راغه اقرار دوه قسمه یو سړي ته مرجئ او موږ ته مرجئ او مجبور کوي سړي یو نه مجبور کوي مرجئ وخت نه پرې کوم سر نه پرې کوم وجنم دی زوی دی وجنم پلار دی وجنم دې ته سوې اقرار مرجئ د اکرام الجی په وخت کې بس کې سورې نه هر براشي نو په کلمه د کفر په خلی کوې ویل شي ورخ نه او کوې نه ویل شي بارشور په حالت اکراه ګوره حلال نه دي زنا بنکې پر دې مال استعمال خیر دی دې ګوره ورکی لیکن باز کارونه بنکې او باز کارونه کې نه جاج ته غوړه او باج کړو بخامه کړو جماعت کا اکلو ماته وجنم دي ما ته وا ته چې په حالت مجبوری کې ماته دي شي بیماری کې ماته دي شي ځان له واسه یو اکرا غیر ملجه ده لس روپے دن لما پنځ روپے دن لما ورکه خیر مکو غلط کار مکو نو اقرا سره مجبور کړی او اقرا نه مجبور کړی نه حالت اقرا شیعاګان ته اوس کې شیعاګان خو معمولی غون تاوان راځي کنه چې په دې پوهه کې زما قدر خرابي هم وای غلط وای او دای مکیلو چې کلمه د کفر په حالت د اقرا کې نه چې الاغون دی راځي نو پیغمبران علیهم السلام کلمه د کفر ویلې شي کفر کار کولای شي دا دغه مسلک دی خاموي نه دې کې بیا په تقوا باندې بحث کوي نو بحث وکړي وعدکم دا بتکتی د کفار سره مدارات فاسقان سره ظالمان سره پستی خبري مسکی مسکی کې دل وتا سپیسی ولا ورکول جبه بندگی کنځلې تنه کوي نو حدیث راځي سياتيكم ركب مغوز خلق بلاش مغوز به فاذا جاءكم فرحوا شراشن خستلمشي وتوکل بل حدیث رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس او خيارتو بنیاد سره د ایمان نه پس د خلق سره مدارات مدارات ته وي بذل الدنيا لاجل الدنيا دنیا ورکوم دنیا حاصلوم تام ټیک ده بذل الدنيا لاجل الدين دین لپاره کو چې مور کو ډوړې مور کوي غلط سړي ولې چې مسلمان شي کنه چې ور کوم ستړي مشه ورته په خیر علي ورته ما چې مسلمان شي دنیا ور کوم لید دي دنیا ور کوم لید دنیا ولیکن دین ور کوم لید دنیا دې ته سوې مداهنت مداهنت دی دین ور کومه مونږ ځکه ونه کړو چې دې خوشاله شي روزه ځکه نه سما چې دې خوشاله شي حج ځکه نه کوم چې دې خوشاله شي غلا ځکه کوم چې دې خوشاله شي شراب ځکه کومه نو دې ته سوې مداهنه ته دا حرام دی او ناروا دی نو د بذل دنیا لاجل دنیا بذل دنیا لاجل دین او بذل دین لاجل دنیا مداهنه دی دا بنک دلته نقل کوي حسن بصري مسلمه الكذاب بطل مسلمان ونی یوتی اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم یوتی اتشهد انی رسول الله قدیم غوز رسول ما مسلمه توي ما یخرج بی او او دې بل ته ذکون ما انی اسم طارق په پدره باندې کو فیصل خبر شو بی ارچ مقتول له ترشتیا ولار شو او په یقین لاسو غوړې وخت په هني الله او بل څه په تاواني جواب وکړو دا پکې خبرې کوه کله کله ولا حالات لري تقیه او توي محاسبه کې کتابونه وځته کې او دا غي پرما کې بیا خبرې کوي الا ان تتقوا منهم تقى مگر کې هرېږي د دینه تقاتن یریدل نو ما پکې وی نه لشت وجو قوم موږ خان د چا په قوم کې وان قلوبنا ترى زموږ خزنه ته خیره کوي دا پکې یادو وإلى ويحذركم الله نفسه الله تاسو یې د خپل ځان ولله المصير خالص الله ته واپس ده قل ان تخفوا ما في ذلكم کتاب پټ ساتي چې پسې نو تاسو کې او دوه دوه کار کوي يعلم الله الله ته واقف ويعلم ما في السماوات وما في الارض دا غیرم خبر دی چې اسمان کې سی او زما کې سی الله پاس طاقت لري یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محفظ هغه خدای دی چې معلومه به هر نفسو سسی کړي په دنیا کې خو حاضر وما عملت من سوء سجي کړي بد دا عطف کې فسو په دې مخکې ما عملت باندې يوم تكون نفس ما عملت من خير محضر وما عمل سوء محضر تود دوست بغني لو ان بينها وبينه ارمان دې چې وې د دغه ناکار عمل او دته په مسکی امدن بعیدا لار فاصله امد معنی فاصله بعیدا ډیر لري بیا وی یحذرکم الله نفسه الله تاسو خپل ځان یری والله رب العباد الله تخپل بندګانو باندې مهربان دی اعتراض دیاو کا چې الله پاک مهربان دی یری ولی یره ول ما مهربان شو کنه اعتراض جواب دا یاري دی ګوره قیامت کې دا مسله روانه ده خبر شه او ته بیا قیامت کې خبر نه مونږ زه خبر نه مونږ الله مهربان ته په مخ کې وضاحت وکړو چې بیا خبر نه چې بیا زه خبر نه زه الله پس خوشالي پس خپګي قول ان كنتم تحبون الله ورتوایا کتا سوای زم د الله سره محبت دی دا چې عیسی ته ابن الله ول دا چې ته الله ول دا خو د الله د محبت نه کو کنه دا خو تاسو په دې نه پوهیږئ تاسو دوستان قل ان كنتم تحبون الله زما تابع شي دلته وی حسن ځان کې اقوام چې الله محبت کوي یا انا نحب ربنا نو الله وتعالى ولید چې غلطي خبري مکه وي دارای پیغمبر خدا ولاره په قریشن په جماعت کې بوتان ودرولې دي سترمغان کې وته چولې دي په ګوري وته کالي چولې دي سجدي وته کوي یا معاشر قریش تاسو د ابراهيم او اسماعیل په دې دا خو اسلام نه دی وانما نعبده هذه الحب لله لتقرب الله تم نزدې کوي بیا نقل کوي نجران والا وای انما نعذب المسيح ونعبد حب الله تعالى وتعظيما له الله را ولېګل ابن کثیر نقل کوي خلق د حسن البصري قول پیش کړ بیا پسې وایي والله لحب استبدار کوي دا وزعم نفسه انه محب زما سره محبت خو د پیغمبر طریقې بنساتم د پوهه ذات کریمه حاکمه على كل من ادعى محبت الله دا الله سره مهره او د پیغمبر طریقه نه چلی دې درو جمله په داوا کې حتی کتابي شي په طریقې شرط محمدي دین وي فرمای من عمل عملا سلام رب ورته چې کار کو او د پیغمبر زما طریقه پکې نو واپس کوي نه کوي نو دا خبره په خیال ساتي ذرتا بعضها من بعض والله سميع عليم دا اوس تمهید جواب ته عیسی علی السلام نعوذ بالله پیغمبر نه خدای دې یا خدای زوی دې نعوذ بالله داغه فرق کول الله انتخاب کړ د آدم د نوح د ابراهیم د کورنۍ د آل عمران دا خو الله غوړه کړی غلط دی خدایان کړی د غلطي خبرې وړي کوي هیڅ تمشي سوچ دین په نزد الله اسلام دی او اسلام بهر کېدل دا بغي او حسد دی او دا پیغمبر خدا هم د مخکینه پیغمبر په کور کې دی حضرت ابراهیم په کورنۍ کې دی او عیسی علی السلام هم الله ورکړ د آل عمران عیسی اسلام نکلم دی عمران آل عمران او د انتخاب معنا دا شو چې الله پیغمبران کړو الله ولو چې مرتبه ورکړي دا ټول خبرې د هر یو لپاره استفاده شو ذریه حال کونهم ذریه په داس حال کې دا پیدایشي نسل دی بعض د بده یو بل نسایل پټي پټي خبرې کوي نوح د آدم نه پیدا دی او ابراهیم د نوح نه پیدا دی او دا آل عمران دا غیر پیدا خو یو بل نه پیدا خدای هم پسند شي والله سمین علیم اس قال پرون دې کې وو استفاده کړه پاو کې چې ویلې بیبي د عمران نو حنه د فاقوز لوبه فاقوزه نو هغه وخت کې سوقي خاون مر دی محرمانه د دنیا کار کې نکو وعده بنه کوي د عمل د اخرت لپاره به ورګار وي د الله عبادت پکې او دا په خدمت ته کنيسي کې وي محرمانه خادم للبيع سو په وخت آزاد سره هم کې ده شو انك انت السبيل عليم بشکت او دن کې زم د ویناګانو واقفي فلما وضعتها هر کله چې وځي کول دې ها دې بچی لره نو بیبی د عمران دا په قال په مکه هغه خېټه کې سوزه مې راځي چې فلم ما وزات چې خود لې خد عمران ها چلره ما قبل نیو شی په همش او ځکه چې ما قبل اگر چې په واقعات خېټه کې د مذکرم کې مورث په نفس الامر کې مؤنث ته نو راځي شاته مؤنث قالت ویل رب دې زما رب اني وضعته انسا ما خوځي گاو جنای والله عالم ما وضعت الله واخف لي رجلي زګول دي ولا ذکر چې کله مختصر تلخیص وایي په دې وخت کې موږ خبرې کوو خبرې دادي چې څوک د چا سره خبرې کوي نو دا مخاطب چي وي خبر نو ته خبر شه زید راغلی امر راغلی یا په دې خبرې چې زما هم علم شته دی ته چې لار شیخ خپل کور ته او سند والی نور ته ته سند دی واغستو سند دی واغستو نو ته خو دې مخکې خبرې ته بیا څنګه وته مطلب موږ نه خبر شي او جلسه راغلی او خپل خلک راغلی او خبر شي نو ته ته په یو خبر وای زه بولان بل لازم نه زم په خبره دا دوه خبرې وای اشنی بیا بس بیا جمله خبرې هم نه بیا وځایم کې خبرې په واقعیت کې بل څه شی بیا وای شای لکه داشو بی بی د عمران خبره کوي چې زما لور شو نو الله ته خبر دی دې سره پاره وي الله هم خبر دی او دا الله لدین هم خبر دی دا خبر ده زما لور شوی دا نه پکې پاتې خبر شته دی نه پکې لازم شته دی نه بیا وي ان جواب سره مجاز ان شاء الله خپای عادت دا دی چې خلک د خدمت ته فرض جمعهتون الکان مخرب یو زما لور شو څه کو اظهار د غم کوي اظهار د غم کوي ښا نو چې تلخیص وای مختصر وای نو هغه یو سړی جاري خپل خځه ته وای قومي هم قتلوا امام اخي زما د خپل کلی خلکو زما د خپل خاندانو زما وروړي وجلې دي فاذا ربيتو يصيب نسوي چې گزار کوم غشه په ما په خپل لګي خپل ځای وجنم نو چلو ولې شو ته بدل نه هغه څه خبر نه مقصد اظهار د غم مقصد دی نو دلته اظهار د غم دی لور نو شو ما خو ویلا بالک خدمت وکړي الله نه پوهه کوي په خپل علم نه پوهه کوي الله به خبر دی اني ولا تبصر او جمله ترازیه کې دې شي ما وتاو چې کې دې شي الله به خبر نو والله عالم او ذات په دې کې دا ماشوم تعظیم دی ولې ذکر کول نه دی هغه نارینه چې دی مطالبه کړی و د دې په دې خیال کې داغه نه والدي خود مخکې نه ویل کنه په اشاراتو کې خدمت وکړي داغه نه معلوم شو کلمسا په شان دغه جنې چې ورکړ شي دغه ماحول هغه اشارات باندې او په خو دې ماحول ذکر دی دغه ناره په شان زنانه په زنانه کې وچت و ابني سميتها مريم ما ولا مريم نقول دا پکې بل مسله وتله چې په کوم وخت سره پیدا شي کنه نو نو ملګ دی یو حدیث دام دی چې نس فرمایي بیګام یې شي د ابراهيم بل حدیث ابو داود سره وکړه چې دغه زو نور زماني باندې یو سمما پاره دی دا غي مطلب دا دی چې کثیر وي د ومن اړه مو دا مطلب نه دی چې د ومن مخکې لومي خو دی او مریم په عربی کې دی دا معرب د ماریه دی ماریا وین یعیذها بک څه پنا غواړم دې لپاره پتا باندې وذرت هذا دې نسل در چانه من الشیطان الرجیم د شیطان شر نشه حدیث شریف کې راځي هر ماشوم چې پیدا شي نو داس ماشوم چاکی او دا ځکه شیطان پکې دې ګوته ورکی دې ویس کونډي مگر مریم او دا غي بچي دغه دا غي دعاګانې قبول شي دا قاضي عبد الجبار معتزلی دی دا حدیث ټیک نه دی نه دا غلط وای حدیث ټیک دی کته صفه د درمای ولې خپل اثر کوي یو څه اثر کوي شي بهر تقدیر او دام پکې ویل شیطان دی فتقبلها ربها قبول کوو دې مریم لرا رب ده هغه دې قبول حسن په قبول الکان قبل دو جنته دلته وای نقل کوي چې بل دې چې راو حنه دې دا چې یې قبلي کې خونو په کپڑا کې تاو کړه بیت المقدس کې هغه د قرا خو دي خلکو ته خسنه و دا د امام دلوا د عمران چې کوم دی زکریا وي چې د احبار مشر او زګ وخرم زي حق ته تفروز ما کړل قرآن نا منتل نرکو چا غشش دا قسم عوتو اغبیخی قرمی یو پای چې تورات لیکو وند کرتو ځکه دی پټ کړو یو لکه یو لکه راشه دا لاس تند کا دند کو دا غراو سو په ګدا شي چې دریا په واچول نو چې چم چوت درېدو ناګه شو چې نو بېدو ناګه نشو څوک به کېږي څه وي زکریا علی السلام قلم راو قبول کړ الله په قبول باندې او انبتها لو یې کړه زرغونه یې کړه نبات الحسن خزر غنول خو لویدل فقط طریقه لور شو فقبل هذا زکریا زیوار کړ د هغه د پاره د پرورش پیوست کړه وکفل فاعل پکې الله پیوست کړه الله ها مریم لرا چاته زکریا لرا زمها اغتا کل ما دخل علی زکریا محراب هر وخت چې بدن نشه پدې ما زکریا سره محراب تا وجنا دې دار سره سره بخورا کو کله رکو محراب څه ته ویني سبق دا محراب او په عربی کې غرفه البنیت کمره بیت المقدس رشوه دروازه او دیوال په دې منځ کې د بوتقول په پروي باندې لکه دروازه کعبه څوک جمعات وی هغه به عزت مند ته جمعات وی هغه ته محراب وی اوس دا غي نور خبرې پکشته ان سبا محراب نشته دا محراب وره د عمر عبد العزيز په خلافت کې نه هغه په ولایت کې شوی دی د ولید حکومت او په کې شي دا نه مخکې نو خدا ولی دغه جمعات کې حدیث کې وسط الامام امام په مت کې راولي نو هر بلا معلومه چې امام دی خو مل کې محراب جوړ شو په فقاوی په محراب بدن نه وځي ګوردا مکروه دی په دې کتاب سره مشابهت راځي په محاذ وی ودرېږي خپل بهر د رزق نه مراد خوراک اوس کله ان تور سره شای مراد رزق نه علم شای دوه مراد کا دلته دروازه بند کړل د موړي میوه په جن کې او د جن میوه په وړي کې کم ذکر دي کم ذکر دي د الله نه دي کنه کرامات ثابت شو او کرامت کې شي عزت او چا ورکو الله کرامت ته چا کار دی الله معتزله وی کرامت د اولیاء نشتی ما ولی نشتی وی بیا خو د پیغمبر او غیر پیغمبر فرق څه دی د زرم کرامات دي زرم کرامات دي څه فرق نه پر خو واضح یو د پیغمبر هم الله لاونه کوي فرق نه دې د حضرت عیسی علی السلام د پاره دی د ارهاصات بنیادات ورته ویل شي نو خوراک اسکلبو درات په دې مکیشو قال تو من الله دا د الله ترک جنت نه یو صوت خبر دی یو پکې داش ان الله يرزق من يشاء الله خوراک کوي چې د جلل شي به حساب به اندازې هنالک دعا زکریا باعث پیدا شو په دقه وخت کې دعا کو زکریا علی السلام په دقه ځای کې یا په دغه مکان کې یا په دغه زمان کې یا الله بیٹی مخلق لشی ورکه زسینه چې مخکې معلومات نو دلته راځي د سوال قبل او دا خپل نیکه په ور پاسې دی ابراهيم رسول الحمدلله ذي وهب لي الكبر اسماعيل اسحاق نربي اسم دعا او درې قسم سیغه یو سیغه انک سميع الدعاء دی ویل بل یکی یوهن لازمنی بل یکی رب لا تذرنی او دا, دا مختلف خبرو اوقات کته دې خو عرب نو ما عربي خو غي نو ویلې بل جبو الله نقل بالمعنى وکړو فنارت الملائکه بسم الله الرحمن الرحيم فنادت الملائكة وقائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون غلام وقد بلغني الكبر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جل آية قال لا تكلم الناس لا سيام إلا رمزا واذكر رب غسيرا وصبح بلا شيء والإبكار مخکې زکریا علیہ السلام دعا کوي نو هنالک په دغه ځای کې یا هنالک په دغه زمانہ کې مشران لیکي لکه بحر محیط خ مقامات خ زمانه د دعا لپاره پکاري نو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې شپه د قدر بیا موږ نه دا دعا وکړه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني نو په دغه وخت کې باعث د څه مخ کې خبر دی چې الله په دار څه کولای شي خو باعث پیدا شو نو په دغه زمانہ کې یا په دغه مکان کې دعا وکړه اوی رب زما او بخی ماتا او د بخش معنی دا وکړه چې اسباب ظاهر کې نه برابر خزه د بچو نه وتی دا سړی د بچو نه وتی د دوړه بډاګان شوی د هبه وته ځکه وی حبلی او انک سمیع الدعاء دعا قبلون کې او دلته موږ ابل زویل چې درې طریقې دعاګانې دلته دا ویل انک سميع الدعاء بل وی کوي رب اني والازمني واشتل راسو شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا بیا رب لا تذرني فردا یو خبره بیا وای دا کی جب سریانی یا عرب عبرانی دا دا خو عربی دا دا نقل باللفظ نه دی نقل بالمعنى دی او جمع دلته په واحد کې مستعمل شي د تعظیما سو کوینا आवाज خو یو کړی دی خو ذکر د جمع شی دی لکه یو کلی کې یو کس یو ګن کسان یو کار نه یو سره کار کوي د پلان کې بچو د پلان کې کلی خلکو کار د بعضو دی نسبت ټولو ته کوي شي یا پتاویل د جنس باندې جنسي پرشتو وقائم دی ولار دی یصلی مسکی نویسی کم دی دا مسخ متعرف ورکی پدی وقتی تفسیر مدارک دا لکل کئی چه خلق دعاگانی کئی پا منظور کی او سم دعاگانی پا منظر کی کئی دیش فی المحراب سو کوئی جماعت تی سو کوئی دا امام دا غدر دو زیر سو کوئی دا حضرت مریم کمرہ دا ان الله يبشرك بيحيى الله تا خوش خبر درکړي په يحيى باندې اوس د پکې نوې مسلې کې لري ښا پرون د روان ما ما ساکوټ تا ممل تا کم سړی چې زم سره ما غړ راغلو نغم د بدعات رسومات خلاف کاو په محراب بحث شروع کو لکه د شیخان نه تاسو کې د شیخانو مسلک خدا دی چې محراب د بهر امام مدري کې مونږ نه کیږي د شیخانو مسلک خدا دی چې د محراب د بهر کې جمع وي کوول وي کې ګرمي او کې یخني مونږ نه کیږي خلاص اقول لیکن کومه احادیث ګورو تحقیقات کوو نو دا وایي چې د حضرت عمر بن عبد العزيز د پاوخ کې والي حاکم نو د تمام ملک د مدینه منوره حاکمو یا د دغه علاقې ولید زوی د عبد الملک او بادشاہ د ترزو دا په زمانه کې دنیا ته محراب نه راوتی دي مخکې محراب نه نو بدعت شو نو بعد خلکو ته بدعات ویلي ښه ولیکن دا مونږ یې ولې جوړو نو دغه کې بیا چې کتابونه ګوري دا اصل کې حدیث کې وسط الامام وسط الامام امام په منځ کې ودروي نو هر ورځ به امام څنګه په منځ کې ودرېږي یو دوا درې څلور پنځه شپږ وای حساب وا دا به څو حساب کوي دا محراب پر ایمان کې جوړ شو نو خلک به دواړه غار ته ودرېږي دا دې لپاره شو دا ستا او زما فقې لیکلي دي چې په محراب کې بدن نه نه ودرېږي الګ ودرېږي چې مجبوري مطلب زه تنګ شي زه نه کرات پوښت شي او یا کو ودرېږي نو سره به یو تن په ودرې خوا کې چې په پار ځا کرات پوښت شي او دا ولي دا احادیث دي چې ته مطالعه کې بخاری ګوره نور کتابونه نو پای کې برازي چې یو ځل یو صحابي چوت ولاړ دی بل صحابي راغی د شاته په راخ کړو خبره سلام وکړو کني خبر پیغمبر خدای دې سم کوي وي خو ذکر راخ کته شوم کنه اهل کتاب عادت ته چې امام او چت ولاړي په دې کې تشبور اهل کتاب سره نو چت پنو کته د پریویشن کوم امام پلان دی کې ولاوا پس پک ځکه وې دام ناروا ده دا د امام ازدراو بیزتی ده نه بخکته ودرېږي نه به بره ودرېږي نو دا دواړه برابر دي دا خو بیا ځان شو بیا ځان شو د دې وجه علماو چې د خپې به ګوره د محراب نه بهر وي په قضا ده چې د محراب نه به خپې بهر وي محراب کې بدن نه ودرېږي که ودرېږي مجبوري وي غنلا جمعات کې ځای نشته دي یا ولن سره دوه درې مرګري ودرې نه دا پکې فقهي مسلې ثم علم رلمانی موږ د مهاري مشورو موږ دغه سبب جمعاتونو کې دیو جماعت ته مولي لبد ګرځي او د ذهاب حتیالی ابراهيم رحم الله اخرج وان من ابي شيبه هغه بدايه چې په اصل اول کې نو قال ابو موسى الجهني فرمایي انسان همیشه موت نو په خحل کې سورې چې په جمعاتونو کې مذابح نه راخلي کې مذابح النصارى بل روایت عبد الله بن ابي جاد صحابه پیغمبر خدا په ویلي قیامت په نخو کړه دا چې مذابح جوړ شي جمعاتونو کې ابن عمر وایي په سمور پامایي د دې مذابحونه د محارب الله صافي روایت په دې کې دي او د امام سعودي په دې مسله کې مستقله رساله ده سیوطی یو کتاب کړی هغه ته حاوی وای فتاوا ده نه کې ډېری خبرې دي یو کتاب کتاب ده نو په محراب کې دنه ودرېل تشبوه د کتاب راځي نه بودرېږي او دا موږ په دې محاضره ودرېږو د دې طریقې هم د غشفل تاسو ته وضاحت وکړو او حدیث یې وایي چې بدعت خشینه ده نو من احدث فی امرنا من احدث فی دیننا دا دین نه ده دا لید دین ده امام په منځ کې ودرول سنت طریقه شولا نو دا به سمالني دا دینا ده پی دینا نه ده دا په کې داسې شو ها اوس په دې اړه بحث نه کوي کنه ولیکن فقهي مسلې مې توخوري ان الله يبشرك الله تاسو خبرې کوي په حیا باندې سکو یحیی عربی دا د بجوندی کول کول اسو کوئی هدایت معنی په کتاب باندې یا شهید شهر بار تقدیر یحیی دا غنم مصدقا حال کونه مصدقا پلاس حالت کی تصدیق کون کې دي بکلمت من الله دا الله دا وینا تصدیق کوي دا الله دا وینا او دا الله وینا خلق وایي چې مراد تن حضرت عیسی دی دی به عیسی تصدیق کوي هغه ته کلمه ولې وایي چې الله پیدا کړې په کلمې نه هغه ته کلمت الله ویل شي شاف کې مراد ته کلمت الله نه انجیل غسته نه انجیل کلمات دي نو کتاب ته خلک کلمه ویل شي په دې لحاظ سره او د عیسی نه یو شپږ میاشتې مشرو چا یې درې کاله وغیره وسیدا او سردار به هم د سویق په لفظ کې ډیر غټ حسکه څو عزت من ته وي څو بردبار متحمل ته وي څو اخلاق والا ته وي او څو پرهیزګار ته وي شي څو شریف ته وي شي څو فقيه عالم ته وي شي څو راضي به قضاء الله ته وي شي څو چې خلک خبره نه په خپل همزول باندې مشروي څو په الله اعتماد وي څو له همت خاوند وي څو چې حسد به سره نه کوي څو خلکو په نیکو کې مخ کی سوګو چې هغه بادشاہي دغه تواب خلق کوي تحقیق سید تخلق مشر اتباوی بیا هر سره چې په دین او په دنیا کې اوچت نه هغه تسوی لشي سید بار سردار نو سردار تاسو په لګا امام حسن حسین بن سعود خلق سید ویل شي او اصل کې سیادت راغله پیغمبر خدا نه شو شي ایو سیدو کېدې شي په وخت اتباعو مشرو دام کېدې شي وحصور او بندون کې وي د حصور په معنا کې سلسله روایت دي چې اندام مخصوص چې د مجامعت ته نو دا د بیکارو عینین چې ورته وي عینین چې مجامعت نشي کولای شي پکې راځي دا خو یو قول شو ابن کثیر کې وغیرہ کې ټول کوه بیا وای نه دا خبر ټیک نه ده سو کوئی روح المانی وی ابن کثیر وی قاضی عیاض وی مانقت الشفانا دویم په لوسم صفحه جلد 1 کې ابن کثیر په 361 کې په مصایره کې لیکي د پیغمبرانو په شرایطو کې راځي چې دی بسوي دی په هر لحاظ سره کامل وي دی بسنګ شي نو چاوي حصول چې کوم روایت راځي نو که صحیح وي د دې معنا بداوي تمثيل لکه څنګه چې علمین زنانو ته ورتلې نشي نو د کل علمي شي پر دو زنانو ته باندې یو خبره شو او دام کې دي چې وعده دي هم کړې وي او دام پکې وي شي چې بعض علما لیکي چې حصول معنا انتها ځان بن کړي دي د خواهشاتو طاقت شته دان کې چې وعده کړی وي خو د حصور د زګو چې کل حصور شو کل علمي شو او څو کوشي نه نو بن کړی نه خواهشات کوي او بعد حالات بیا دام وي چې سړی زنه په منځونو بقوما او وعده باندې کوم دام غوړه کار دی لکه دلته شو لیکن دلته کې زمو کتابونو کې ابو ماما یو حدیث دی سلور کسان ملعونی په دنیا و آخرت کی پرشتی پی آمین وی یو سره دی اللہ پی دکل آرگلی او بیا زان پا خپل خزا کی پا انس نفسو پا تشبی نسا خزا دا اللہ پی دکل خزا او دا زان لاری نکی سنسو مشابی کی بل هغه سره دی چې نور سړي ته لار خطا کوي لار دې شلا کندو ته اړي یوز الله عما او بل سره حسود او دې تر الله حسود مگر یحمد زکریا بار تقدیر سو کوئی حسور معنی مبالغ د حد نه زیات بن کړی دی ځان ځکه حسور ته ویل شوی اسو کوئی کل حسور دی نو په دې له سره دا وایي ما تاسو شفا ویلا 250 سما او 361 ابن کثیر کې هم په دې مسله باندې وضاحت کړی دی چې دا خبره د الله تعریف کوي او تعریف چې کې دې شي په خصي پاتو کې دې شي